لکه لا رجل فی داری لا په دې صورت کې څه شي ده کنه رجل نکره مفرده مفید په علامه د تفصیل سره فی جار نبی او فی داری جر وجود په صفات متعلق سره خبر و اگر بعد یو معرفه باشد تدو تدلان معرفه راغلی تکرار لا با معرفه دیگر لازم باشد تکرار لا د بل معرفه سره لازم دی ولی لازم لا حول کې دا لا ده او حول نکره مفرده ده او تکرار راغلی د دې تا سره لګا ولا قوت نو دلته نکره مفرده ده نو دلته الک سو جوه په دې اول ترتیب دا دی چې دا لا حول کې دا حول نکره مفرده ده مبني شي په تا سره لګا تفصیل سره ولا حول ولا قوه ثابتان لاحد الا بالله ولا حول كفا شيء ولا حول قدامنا ولا حول على المعصيه لا حول ولا حول شيء اسم عن المعصيه لا بالمطالب او دا ولا قوه دا ولا بعد کوم قوه ولا شيء حتى وحول باندې معصوم سره معصوم په لهي نه سمدلا او ثابتان د نور د فارسی شي څو فواسو یو لا حول ولا قوت وړ باندې پتا سره دي وړ باندې یو سره زم سره چې لا حول لا حول ولا قوت وړ باندې دا وړ باندې ولول د تکوړ سره چې بلا مصطفی بلې او دا باندې خالصي واقع شي پنځم حروف ندا پنځم قسم ته حروف ندا دي وعام فرض سودا پنځه دي یا لا یا لا حیا لا او ایدا وحمزه ممتوها وان حروف او دا حروف څه عمل کوي منادارا بنا سکونت دا منادا ته څه ور کوي نسب ور کوي لکه یا عبد الله واخلا هو مشابه مضاف سره او دا شان ته هغه اسم ته چې هغه مشابه دی د چا سره مضاف سره هغه ته نسبت کوي لکه یا طالعا جبل شری ترتیب څنګه کې یا طالعا یا حرف ندا طالعا موصوف جبل موصوف سره صفات نه دا مچی شي واقع شو منادا حرف ندا سره د منادا نه دا مچی شي واقع دي جمله فعلیه ندایه ونکره غیر معینه را او بل نکره غیر معینه غیر معینه چې ستاسو څه کوي کوله کله که مو نکره معینه مثلا یو بنا کړی دی او ته کړی روان دی او هغه ته وایي چې आवाज شي کنه بیا به یا رسول نه وایي به څنګه وایي یا رسول خو دی چنانچه اعما کو یا رسول خو دی د ترکیب څخه کې یا ربي ندا رجلان چې کې